مورال قوي عزم او پیاوړي حوصله یو ځل بیا په نوي څپه خپل نشرات پیل کړل الحمدلله د الله په فضل او کرم د خلافت غږ راډیو د نشراتو نوی پیل د نویو پرمختګونو او فتوحاتو زیری لري چې دا ځلې رڼه او غښتلې څپه د خراسان ولایت په لرې پرتو سیمو خوره شوه تاسو همدا شیبه د خلافت غږ راډیو ازمایښتي نشرات اورئ انشاءالله ډېر ژر به زموږ د ګټورو هر اړخیزو خپرونو له اورېدو مستفید شئ راځئ د خلافت غږ راډیو سره له پیله پل په پل د سپېڅلي هدف په لور ګړندي ګامونه واخلئ خلافت غږ نوي اف ام أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى الحمد لله خلافت چې مسلمانانو څخه نوم او نشان روکو هغه خلافت چې اسلامي امت د ټول نړۍ واکمنۍ ته رسوي هغه خلافت چې په عمري شرایط او اصول ولاړوي یو ځل بیا اعلان شو او ان شاء الله هم دا خلافت بل چین تر سپینې ماڼۍ او روم تر اندلس ورسیږي او همدا بیرغ به د فلسطین پر بیت المقدس او مسجد اقصا ورپیږي الحمدلله د اسلامي خلافت له اعلان نه را پدې خوا چې په ډیرو هیوادونو کې خپل ولایتونه اعلان کړي دي او لا هم د پراخې پر لور روان دی چې په اعلان شوی ولایتونو کې یو هم د خراسان ولایت دی خراسان چې د کلونو څخه د صلیبي جګړو ډګر دی خراسان چې د نړیوالو سیکولر او کمونیستي وحشي پوځیانو مقبره ده تل یې دلته ماتې خوړلې او شرمېدلې بیرته تښتېدلې موږ له دې ځایه د نړۍ ټولو کفارو ته اخطار ورکوو ان شاء الله ستاسو واکمنی د نړیدو په حال کې ده ستاسو د ذلت او رسوای شپې او ورځې رانږدې شوې دي خو خبر شئ ان شاء الله تعالی ډیر نږدې ده چې نړۍ به یو ځل بیا د اسلام پر سپیڅلي رڼا روښانه شي او یو ځل بیا به د نړۍ پر مخ د راشده خلافت لمر خپل ځلان د څړیکه وکړي او ستاسو د شومو اهدافو ناوړه او تور ټغر به ترې ټول شي زه د نړۍ ټولو مسلمانانو او خصوصا د خراسان عزتمن ولس ته زیری ورکوم چې دا ستاسې د کلونو قربانیو شهادتونو زندانونو زخمونو او کړاوونو نتیجه ده چې د شام او عراق پر افق د خلافت روخانه لمر راښکاره شو او لمنه یې د پراخېدو په حال کې ده راشئ او له دې کاروان سره یو ځای شئ راشئ بیعت وکړئ په دې زمانه کې د خلافت کاروان د نوح علیه الصلاۃ والسلام کشته سره مشابه دی راشئ د نوح علیه السلام په کشته کې سپاره شئ او ځان د جاهلیت له مرګه وژغورئ والله کپاتې شوي نو د هلاکت او جاهلیت په مرګ به مړه شي او تل به مو د غلامۍ زنځیرونه په غاړو کې پراته وي راشه رب العالمین خوشاله کړئ أندالها وقد شتت الحق أحوالها نقدم للساحق أبطالها على الباث للحرب سربالها ندك القلاع وأطلالها ونقطع بالسيف أوصالها خيول تسابق خيالها وتنفي عن الدار خزالها تبيد المخاطر د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو اورېدونکو په نننۍ خپرونه کې هم په ځینو ځانګړو موضوعاتو باندې د بحث لپاره مو شیخ صاحب ابو عمر رابللی دی شیخ صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته شیخ صاحب اسلامي خلافت په وړاندې نو هغه پروپاګنډ او تبلیغات خورا زیات دي خو کله کله دغه د افغانستان د مرتد رژیم د ځینې چارواکي څه فکر کوي په دې عوامو باندې د ړندو ګمان کوي یا د بیخي د احمقانو نسبت ورته کوي چې دوی نو په هېڅ هم خبر نه دي نو هغه اوازې او انګازې بیا ګرمې دي چې لکه په پیل کې چې دلته خراسان اعلان شو د خراسان ولایت دغه اوازې به کېدې چې دا د پاکستان فوج دی او پاکستان له لوري راوړي دلته بیا هم دغه اوازې ګرمې وي چې دا پاکستاني فوج دی او د هغې ځای نه په دغه کې تیارو کې راوړي او زخمیان یې په تیارو کې اوړي خوا نو که څه هم دا ولسونو ته په عمل باندې اسلامي خلافت ثابته کړې ده چې لله الحمد اسلامي خلافت له کوم ځای نه سرچینه اخلي او مرام او هدف یې څه دی او څومره مخې ته کوم کارونه لري او کوم کارونه یې کړي دي که پیل له دې وکړو او په دې خبره وکړو چې اسلامي خلافت له کوم ځای نه سرچینه اخلي څنګه را پیدا شو او دا نو په دومره یو یو موضوع کې را محدودېدو امکان لري چې د عیسی د لاس لاندې وګڼو دومره نړیوال خلافت یا دا به د عیسی په وسه کې پوره وي چې یعنې داسې نړیوال خلافت د عیسی منګولو کې کېوځي او بیا نو اسلامي خلافت په خراسان کې الزام صاحب دغه خبرې په حقیقت کې د دې په حق باندې سترګې پټول دي او خلکو ته صرف یو دوکه ورکول دي د دې یو لند خبره یا جواب بزه وکما چې هر چارواکي چې دا خبره کوي چې د اسلامی خلافت د مجاهدینو سره د پاکستان د ایسای لاس دی او سره اړیکې لري دوی د هغه څلور اړخیزو غونډو ته مراجعه وکړي او په هغې کې د هغه خپلې خبرې چې د ایسای سره او د چین سره او د روس سره او د امریکې سره په ګډه باندې کړي د خلافت په باره کې هغې ته د مراجعه وکړي چې په هغې کې د ټولو نظر یو دی او که نه او زیات سرخوږی د اسلامي خلافت نه پاکستان حکومت ته او د پاکستان مرتد ایسای ته متوجه دی او که نه دی دوی په هغې باندې پوهېږي چې د اسلامي خلافت د منځته راتګ سره سمدستي دوی غونډې شروع کړلې زمینه سازي ولا پاکستان حکومت کوي او چین او برتانیا او امریکا او روسیا دغه ملکونه دغه قرباني او په پاکستان کې دغه غونډې تر سره کیږي او د دې مرتد حکومت استخبارات او د دې استازي په هغه کې ګډون لري دا وی اخلاص مینې د اسلامي خلافت په ضد جګړه کې او دې ته معلومات دي خو صرف عوامو ته دوکه ورکول د پاره دا خبره کوي چې د عوامو په زړونو کې نفرت پیدا کی ځکه همیشه د پاره دی سره بل خبره نشته دی چې د جهاد او د جهادي حرکت حرکت او مجاهدینو او د اسلام په مقابل کې خلک پورته کی او یا په خلکو کې حساسیت پیدا کی ما سوا د دین چې پاکستان نوم واخلي نو د دینه مخکې د امارت په نامه باندې چې کم حرکت کې د پاغي کې مخلص مجاهدین ډیر زیات موجودو خو مشران واقعا د ایسای سره تړلي خلکو او د دوی هغه اعتراض یو ځینې و چې هرڅونه کاوه او د اسلامي خلافت په مقابل کې اوس دغه اعتراضونه زی ځکه نه نیسي چې دی په خپل په خپل زړه کې پوهیږي چې دوی د اسلامي خلافت په ضد ګډ غونډې کوي او ټولیږي او خوريږي او پلانونه جوړي دلته د اسلامي خلافت ساحې ته د آی اس آی جاسوسان راغلي دي هغه ګیر شوي دي دغه یو جاسوس چې هغه دلته د اسلامي خلافت مجاهدینو د خوا ووجل شه د پاکستان د ایسای میجرو شپاړس کال په ایسای کې د بحري قومندان پاتې شو د بحري ځواکونو او دغه نه روسته به چې کله تقاعد ورکړ شو دغه نه روسته به په ایسای کې هغه مسولیت اخیسته او د عیسی د امر لاندې تقریبا شپږ دیرش ملکونو باندې هغه اعتراف کاوه چې شپږ دیرش ملکونو ته سفر کړی دی او بیا د هغې نه وروسته افغانستان ته پنځه کاله مخکې استخدام شوی و هغه وخت کې د دې لپاره استخدام شوی و چې په افغانستان کې د تحریک د مجاهدینو جالې پیدا کړي او د افغانستان د حکومت په اړه معلومات ورکړي عیسی ته لیکن وروستی ځل راتګ افغانستان ته د اسلامی خلافت په اړه د معلوماتو د هغې په باره کې و نو د هغه مستند هغه اقرارونه شته دی چې هغه وایي چې په دغه پلان کې چې زه دلته رالیږل کېږم په دې کې د افغانستان او د پاکستان د حکومت استخبارات سره شریکو او د تورخمه پورې زه د ایسای په موټر کې او د تورخم نه دی خواته د افغانستان د استخباراتو په موټر کې هغه خپل هدف ته را رسول کېدم خو دا چې کار مې ونه کړی شه او په دې ونه توانېدم د اسلامي خلافت مجاهدین ډېره پخه او جوره ستراتیژي لري زه یې ګیر کړم نو دا بېله خبره ده ګنې ما ته دا پالیسي راکړې شوې وه چې امریکایانو ته او د افغانستان حکومت ته او د پاکستان حکومت ته به زه شریکه جاسوسي کوم او د خلافت هغه ځایونه به ورته په نښه کوم د بلې خوا نه اوس د پاکستان په اړه چې کومې سیاسي تبصرې د دی په اعلام میډیا کې روانې دي په هغې کې دوی اقرار کوي چې پاکستان د ځینې ترهګرو ډلو تر شا لاس لري آی اس آی او په هغې کې بیا حقاني ډله او القاعده او د امارت طالبان یادوي نو دوی په خپله په دې باندې مقر دي چې د اسلامي خلافت مجاهدین مستقل دي او دوی یو مستقله ستراتیجي لري پلان لري او ستراتیجي د اسلامي شریعت نفاذ دی او د دوی چې کله ته د میډیا مطالعه لاندې ونیسي او دا اوري نو د دوی په خپل دی باندې اقرار کوي چې د دوی ټوله پالیسی بدله ده د طالبانو په شان نه ده د دوی دریز یو دی چې هغه د شریعت قیام دی نو د دې دا خبرې خو د ولس د غولونې لپاره دي د ولس د دوکه کولو لپاره دي پاتې شوه دا چې د اسلامي خلافت سرچینه د کوم ځای نه ده او څنګه دغه سلسله شروع شوې ده نو دا واضحه خبره ده چې زمونږ د اسلامي خلافت قیام دا د شهدا او د وینو نتیجه ده چې په افغانستان او عراق او چچنیا او د فلسطین او د نړۍ په ګډ ګډ کې د خالصو مخلصو مجاهدینو وینې توی شولې د همدې هدف دپاره چې د یو اسلامي نظام منځته راشي او د یو اسلامي قیادت لاندې د اسلامي شرع خلافت لاندې شرع نظام قایم شي نو عراق کې د یو قریشي کورنۍ چې شیخ ابو عمر البغدادي په هغه وخت کې د اسلامي دولت امیر وټاکل شو او بیا د هغه د شهادت نه وروسته شیخ ابوبکر بغدادي حفظه الله ورعه چې هغه هم قریشي و هغه به دغه دولت امیر وټاکل شو کله چې د دولت لمن د عراق نه شام ته وغځېدله اول ته هغه د سایکس بیکو جعلي بارډر ختم شو او کوم چې پخوانۍ جغرافیه وه په هغه جغرافیه باندې هغه زاړه حدود رامنځته شو نوی حدود د منځه لاړه نو د هغې نه وروسته د نړۍ ټولو جهادي حرکتونو د شیخ ابوبکر حفظه الله ورعاه نه د اسلامي خلافت د اعلان غوښتنه وکړله ځکه چې د ټولو په دې اعتماد پیدا شي چې دا نړیوال فکر لري او د نړیوال جهاد فکر لري او د اسلامي شریعت د نفاذ فکر لري او کمې ساحې چې د دې په تمکین کې راغلي دي هلته شریعت نافذ شوی دی او ولسونه ورسره خوشحاله دي او د الله رب العالمین دین نافذ دی نو د نایجیریا نه نایجر نه سینا نه او د ارض القدس نه حرمینو نه د حتی د خراسان د خاورې نه او د چیچنیا نه د مختلفو ځایونو نه قوقاز نه د خلیفه المسلمین او د هغوی د شورا نه غوښتنه وشوله چې دغه اسلامي دولت دی په اسلامي خلافت بدل شي او دغه قیادت دی یوازې د ایران او شام پورې محدود نه بلکې دا د ټولې نړۍ ته مسلمانانو ته عام شي نو د هغه جهادي تنظیمونو په غوښتنه باندې د اهلالحل والعقد شورا راولګېدله او فیصله وکړله او خلیفة المسلمین هغه ته دغه بوج په غاړه کې ور واچو او هغه د موسل په جامع مسجد کې د روژې په شپږمه نېټه باندې اعلان وکړ د خلافت او د ټولې نړۍ مسلمانان پرې راټول شو نن پنځه دېرش ولایتونه په ټوله نړۍ کې اعلان شوي دي چې په هغې کې د اسلامي شریعت نفاذ شوی دی او شریعت نافذ دی او اسلامي خلافت قائم دی او دغه د لا اله الا الله د توحید بیرغ دی دغه په سر باندې قرباني ده نو الحمدلله خراسان دغه خلافت یو جز دی دغه صاحب موجوده کې راتلل ایسای دې په مخ کې مچ حیثیت نه ایسای په خپل په ډیر خطر کې واقع ده او ډیر دې ته په تشویش کې ده چې څنګه به د اسلامي خلافت د گزارون نظام بچي د دې لپاره دلته خپل دوه کار دي ایسای وکړل یو کار دا و د اسلامي خلافت د ظهور سره په خراسان کې چې دلته چې د کوم جاسوسانو په پارلمان کې او په شوراګانو کې او په حکومت کې شیخ صاحب د نیمه نه زیات جاسوسان دي ډیر زیات دي نو دا کوم جاسوسان چې دلته نو هغه ته وظیفه ورکړل چې دا حکومت راتیز کی او دلته مونږ د دې حکومت سره مخکې د مخکې نحکیل کی چې هغه تم ترڅو وار جوړیږي چې دلته مصرف شوی او هغه بیا پلانونه جوړ کی او د بل خوانه خپل جاسوسان او ښکارا جاسوسان چې د امارت په نامه باندې دی ډیر وخت کار پې کړی دی مصرفونه پې کړي دي نو هغوی د په یو اسلامي رنګ کې یا د مجاهدینو په رنګ کې راواچولو د اسلامي خلافت سره خط قایم کړ نو لله الحمد اسلامی خلافت د نړۍ هر کفر ته دشمن دی او اسلامی خلافت به د نړۍ هر کفر ته دشمنی اسلامی خلافت هیڅ قسم حدودات نه مني ماسوا د شریع حدودونه د شیخ صاحب هم د حدودو که لږ پاتې شي تاسو مخکې د سایکس بیکو دغه چې کوم بارډر چې دغه ختمول او اوس موجوده وخت کې اسلامي نړۍ په ټوله کې دا د تیر خلافت هغه جغرافیوي حدودو ته ستنول دا یو مقصد یې دغه هم دی چې په نړۍ کې هغه دغه کومې بارډرې چې دي دغه استعمارګرو له خوا نه چې رامنځته شوي دي د هغې له منځه وړل دي یو هدف یې دغه هم دی دلته بیا په د دې نه یو بل ډول تصور کیږي دلته کنه چې دوی نو ولا په تورخم کې د تورخم د جنگ غچ و دوی کوټ کې اخلي کنه نو دغه بارډر دغه بارډر چا رامنځته کړي د کوم هدف لپاره رامنځته شوي او اسلامي خلافت دلته دغه بارډر په کوم بنیاد له منځه وړل غواړي په کوم بنیاد یې له منځه وړي د دې دلیل څه دی ورته ډیره په ځای پوښتنه ده ځام صاحب اوله کې خو دغه د کم بارډر چې د ډیورن د کرښې په نوم باندې دی دا بارډر خو د برتانوي انګریزانو د خوانه رامنځته شوی دی خو برتانوي انګریزانو په غیر رسمي ډول دلته یو بارډر جوړ ک او یو مشکل ایجاد ک په دې خاطر باندې چې د اسلامي امت ترمنځ فاصله پیدا شي ترمنځ د اختلاف پیدا کېدو یو لار جوړ شي وروسته به چې کله امریکا مداخله وکړله نو امریکا رااله او دغه غیر رسمي بارډر رسمي اعلان ک او هغه ته رسمي رنگ ورک او رسمي ک نو په اصل کې دغه بارډر د برتانی انګريزانو جوړ کړی دی او د امریکای انګريزانو چې کوم د دې توس دا ټټر وایي چې موږ ستاسو خاور ساتو موږ ستاسو موږ ستاسې د ارضي تمامیت دپاره راغلي او ځمکنۍ بشپړتیا دپاره راغلي همدغه امریکایانو دا بارډر رسمي کړی دی او د همدې دپاره یې رسمي کړی و چې اسلامي امت سره ټوټه کړي نو د اسلامي خلافت هدف په ټوله نړۍ کې دا دی چې کم بارډر کشي چې کفارو کړې ده د الله د دین دشمنانو کړې ده او په قومیت باندې خلک سره ویشلي دي یا په وطنیت باندې سره خلک ویشلي دي دغه سایکس بیکو چې کومه پروژه عملي شوې ده په نړۍ کې دغه پروژه چې کوم منفي اثرات دي دغه اثرات هم له منځه یوسي چې قومیت دی وطنیت دی او دارنګه نشنلیزم او د سیکولر نظریات دي نو د اسلامي خلافت یو هدف دا دی چې دغه منفي اثرات د دې سایکس بیکو د پروژې د منځه یوسي او دویم هدف یې دا دی چې دغه اثرات د کوم بنیاد نه منځته راغلي دي هغه بنیاد هم د منځه یوسي چې هغه دغه باډري دي نو دا که دلته د تورخم مزه دی او که دا دغه باډر دی د هر ځای پورې چې دا سرحد اخلي که دا د ایران په طرف باندې کوم باډر دی او انګریزانو جوړ کړی دی یا د هندوستان کومه ساحه چې رابېله شوې ده دې خواته تیر خراسان ولایت کې تیر خلافت تیر خلافت د جغرافیې نه نو دغه ولایتونه به ان شاء الله د زړې جغرافیې ته ځي ولایت هند قاره هند به ولایت جوړیږي چې په هغې کې بنګلادیش او نیم پاکستان یا دوه برخې پاکستان چې د جلم نه خواته سرحد اخلي او هندوستان او برما او ځینې نور هیوادونه په هغې کې داخل دي نو دا به قاره هند یو ولایت ولایت هند او د جلم نه دې خواته تر مشهده پورې او ازبکستان او تاجکستان او دغه مملکتونه دا په هغې کې شامل دي دا به د خراسان ولایت په نامه باندې نو اسلامي خلافت دغه سرحدات چې کوم پخواني انګلستان منځته راوړي دي پیرنګیانو منځته راوړي دي او د پیرنګیانو نسل چې دلته پاتې شوی د هغې اوس ساتنه کوي او د هغې حفاظت کوي او د هغې دپاره لګې دي جنګ کوي د هغې دپاره کار کوي نو دا به ان شاء الله اسلامي خلافت د منځه وړي او دا به ختمي او کوم د مخکنی خلافت چې کومه جغرافیه و ان شاء الله به تطبیقي او دا په ټوله نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان او په دې حدودو کې نه د شیخ صاحب ته یو بل مسله رامنځته کیږي چې د شریعت په عامه باندې دا کوم صفحات چې دي دا د آیسای مزدوران چې دي دوی نو په سپین لباس کې هغه تور خمار دی چې اسلامي مقدسات او د اسلامي شاعرو توهین او تحقیر نو تر اخیری بریده وکړو هغه د جهاد او مجاهد نومي بدنام کړ هغه اصول او شرایط او کوم عالمي جهاد کومه نظریه چې ده نو هغه د آی اس آی تر سیوري لاندې وځپله او دغه خلک ټول نړۍ ته مجاهد او جهاد او مسلمانان او د اسلامي امت د یو بل ډول ور وپېژنده دوی شیخ صاحب کاته وایي دوی اوس دې پولو ته دوی قانع کېدل د امارت دې پولو ته دوی چې دي ژمن دي او دې ته قانع دي او همدا د وطنیت خبره کوي چې موږ دلته د وطن د ازادۍ خبرې کوي کنه چې وطن آزاد او وطن دی او وطنیت دی د وطنیت په بنیاد باندې مبارزه کول او یا دې بارو ته د برتانیې بارو ته قانع کېدل چې زموږ ګاونډي هیوادونو سره کار نشته دی او ملل ملحده سره رسمیت غوښتل او دغه دا کوم شرعي جواز لري مخکې د دې خبرې وضاحت ډېر ښه وشه چې دغه باډلې خو کفارو د اسلامي امت د ټوټه کولو دپاره رامنځته کړي دي نو شرعاً به څنګه دا جواز ولري چې د اسلامي امت د ټوټه کولو لپاره یو پلان جوړ شوی او یو مسلمان د مسلمان په نامه راولګي یو هغه پلان تطبیقوي نو شرعاً خو دا هېڅکله جواز نه لري او الله رب العالمین په قرآن کریم کې محمد رسول الله په خپلو سنتو کې د دې وضاحت کړی دی چې د نړۍ ټول مسلمانان په خپل رب العالمین په خپل بندګانو کې چې چاته لاره ورکوي نو په هر ځای کې چې شرعي نظام وي هغه زمونږ وطن دی او هغه زمونږ کور دی او هغه زمونږ ځای دی هر ملک ملک ماس کې ملکي خدای ماس ټوله نړۍ زمونږ د رب نړۍ ده نو ټوله نړۍ کې چې اسلامي نظام یې هغه زمونږ وطن دی او چې کوم ځای کې اسلامي نظام نه نو هغه د الله ځمکه ده د الله نظام به پې مونږ غواړو نو شرعا خو دا هېڅکله جواز نه لري او دا د مسلمان په تصور کې نشي راتللی چې دا دی د سابقه خلافتونو جغرافیایي حدود دا قطع کی او د هغې په ځای باندې د انګریز د ډیورنډ هغه کرښې او د پیرنګیانو کرخي او د امریکایانو کرخي هغه ته اعتبار ورکي خو دا چې دا خلک یې مني کوي مني په دې باندې به زه تاسو سند وړاندې کوم هغه دا دی چې د امارت یو قانون اساسي لیکلی و د ځان دپاره نو دا قانون اساسي اولنۍ ماده دا ده په اولنۍ صفحه کې لومړی فصل د کلي اساساتو په عنوان باندې لومړی ماده دا ده چې افغانستان آزاد مستقل واحد او د نه تجزیه وړ هیواد دی د نه تجزیه وړ هیواد دی واحد او مستقل او آزاد او د نه تجزیه وړ هیواد دی آزاد خو باله دی چې تا هغه حدود باندې افغانستان پیژندل چې کوم حدود باندې استاد اسلام په تاریخ کې وو د اسلام په تاریخ کې دا افغانستان نه د خراسان د اسلام په تاریخ کې دا خراسان او د دې حدود د اسلام په تاریخ کې معلوم دي خو ته چې دغه حدود راخلي او یوې نقشې ته راټولې چې هغه انګريز جوړه کړې ده نو ازادي خو لاره تا سلب کړله کومه برخه چې تا نه انګريز بېله کړې ده د هغې په بېلتون باندې ته راځئ او کومه برخه چې تا نه انګريز شو کولې ده د هغې په شوکېدو باندې ته راځی او اوس ته د همدغه بارډر په تحقق باندې کوشش کې نو دا د ازادۍ معنا نه ده او په دې ماده کې واضحه ده چې دی د افغانستان لپاره همدغه حدود او کرښې مني چې کومې کرښې دوی ته انګريز جوړې کړي دي بل دوی دا وایي چې موږ د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا لپاره کار کوو او دا زمونږ هدف دی نو دغه ماده هم په دې باندې دلیل دی چې دوی همدغه وطنیت او همدغه حدود ته قایل دي بل د لسمه صفحه کې په څلورم فصل کې د امیر المؤمنین په عنوان باندې په دویمه ماده کې وایي چې دا د دې فصل دویمه ماده کېږي او د کتاب درې پنځوسمه ماده ده په هغې کې وایي چې امیر المؤمنین به مسلمان وي دا شرط خو صحیح دی چې قرآن کې شته دا به نارینه وي دا هم صحیح دی چې قرآن کې دی او بل شرط دا دی چې د افغاني تابعیت لرونکی وي د افغاني تابعیت لرونکی وي دا شرط په د فقې په کوم کتاب کې راغلی دی چې د افغاني تابعیت د مسلمانانو د امریت دپاره د افغاني تابعیت شرط کول او بلې دا لیکلي دي چې د افغان الاصل مسلمان پلار او مور نه به زیږېدلی افغان الاصل مسلمان پلار او مور نه یعنې که اوس یې تابعیت تذکره هم لري او افغانې مي خو چې مور او پلار یې افغان الاصل نه نو دا د مسلمانانو امیر نشي کېدلی حال دا دی چې د امیریت د مسلمانانو دپاره شرط قریشیت دی دغه شرط نه دی چې افغانیت شرط شي د دې دپاره نو دا د وطنیت مفکوره او د وطنیت عقیده ده حدیث نه ښکاره انحراف دی نو ډېر واضح انحراف دی او یو بل شرط بیا د امیر المؤمنین دپاره دا وایي چې دا به د حنفي مذهب تابع وي چې دا شرط په قران او حدیث کې د خلیفۃ المسلمین او د امیر المؤمنین د پار نشته دی واضحه خبره ده چې دوی وطنیت ته قایل دي او هغه نشنلیزم او قومیت ته چې کوم نشنلیزم او قومیت د سایکس بوک د پروژې په نتیجه کې منځ ته راغلی دی او دا یو تاوتی پروژه و چې په مخ باندې لاړه تر وخت پورې ان شاء الله نور د زوال شي بي شیخ صاحب دلته یو خبره ده چې ولس د خلکو حقیقت او رنګ معلوم شو چې هغه چا چې شریعت غوښته او د اسلامي نظام حاکمیت یې غوښته هغه د عیسی تر سیوري لاندې د هغې ترسره کېدل بیخي محال و ناشوني د هغه لله الحمد په مجاهدین مخلص مجاهدین باندې الله تعالی د خلافت پیرزوینه وکړه هغه مخلصه پاک مجاهدین د اسلامي خلافت لیکو ته راغلل اوس دوی دغه اوس کوم چې لنډغر پاتې دي دوی اوس د ختم د ازادۍ لپاره مبارزه کوي چې دوی اوس موږ وطن ازادو که نه د وطن د افغانستان د استقلال لپاره مبارزه کوو دا دا خبرې دوی لګې د کار کوي خو د استقلال لپاره مبارزه دا چې د د د سي آی ای د استق د واک نه ازادۍ خو د آیسا یې منګولو کې اچوي د دوی د افغانستان د آیسا یې د تر سیوري لاندې د افغانستان د ازادۍ لپاره مبارزه او د افغانستان د مرتد حکومت او د دغه مرتد ادارې د سی آی ای تر سیوري لاندې د د دې د خلکو نه د افغانستان ساتنه دا څه فرق لري دا دواړه یو یو ډول هدفونه نه لري یو ډول مقاصد نه لري یو ډول تګلاره نه ده په دې کې شک نشته او د امارت په نامه باندې چې کومه پروژه ده دا غواړي چې په افغانستان کې د آی اس آی د نظارت لاندې جمهوریت راوړي کنوم له امارت ورکوي او کوي او کنوم لار شي ورکوي هغه هغه له اعتبار نشته دی خو په حقیقت کې د دوی هدف یو دی صرف په جګړه په دې ده او هلته بنیاد بل ځای کې دی بنیاد دا جګړه چې ده دا د برتانیې او د امریکې جګړه ده په اصل کې پاکستان په منځ کې یو دلال دی دلالي کوي صرف او د افغانستان دغه د سی آی اف پنجو کې چې اوس کوم غلامان ورغلي دي دا دلالان دي صرف دا د پارلمان کې ناس دي وزارتونو کې ناس دي دا دلالان دي صرف دا دلالي کوي نور د افغان ولس په سر باندې دوی سي آی ای حاکمه کول غواړي او د سي آی ای د نظارت لاندې جمهوریت راوستل غواړي او هغوی د امارت په نامه باندې چې د ایسای کوم غلامان دي نو دوی دلالي کوي او غواړي چې د برتانیې د نظارت لاندې جمهوریت په افغانستان کې راولي اسلام د یو نظر کې نشته دی او جمهوریت د دواړو په نظر کې دی دلته د یو بهرني سیاست په عنوان باندې د امارت د قانون اساسي نه خو بین الملل څه وایي کفر دی نو هغه چې ومنه خو خلاص شو هغه ته چې په رسمیت ته رسمیت غواړي او د هغې همکارۍ ته قایلېږي او د هغې تامین ته دلته قایلې نو نور او د نړیوالې سولې نړیواله سوله دا یو بل دې ته اوس ګوره د ځمکنۍ بشپړتیا د سیاسي خپلواکي نو د پیل نه د دغه مادې د پیل نه کفر شروع تر پایه پورې د مادې هر یو بند تاغوتي دی هر یو بند تاغوتي دی او دې کې هیڅ شک نشته دی د غورځنګ د منشور او د بشر د حقوقو د اعلامیې او نورو منل شوي اصول او مقرراتو اصول او هیواد د مصالحو سره تضاد ونه لري ملاتړ کوي ملاتړ کوي نو دا د دې شیانو ملاتړ کوي په دې کې اول نه تر اخره پورې دغه ماده چې ده او د اسلامي شریعت په رڼا کې د متقابل درناوي پر بنسټ د نړۍ د ټولو هیوادونو او په تېره بیا له هغه هیواد سره چې د جهاد په دوران کې د افغانستان د مظلوم ملت د روا داعیې ملاتړ کړی دی د ښو اړیکو ټینګښت او د هغوی د ودې او پراختیا او د مناسباتو د پرمختګ غوښتنه کوي خلاص خلاص بس نو دا مو رئیسه دا قانون جوړ کړ دغه ګمان نکوم که په اصطلاحاتو باندې مې داسې کس خو پکې ماته نه ښکاري چې په دې اصطلاحاتو باندې پوه شي ټول پکې هماغه سفها پاتې دي نو دا مدعیسه یې دا قانون جوړ کړی و مغوی ورته نو ځکه به ځان له جوړ کړی دی اوس دلته که موږ فکر وکړو نو د ورورولۍ او د تعلقاتو او د ښو اړیکو د ټینګښت د دې عامل او د دې سبب او د دې یوازې دایي چې د شریعت کې د ایمان دی اسلام دی چې چیرته څوک مسلمان یې هغه که ګاونډي که لري هغه به زمونږ وروري او چې چیرته مسلمان یې هغه که موږ سره ښه کړي که بد یې کړي هغه زموږ ورور او چې چیرته کافر یې هغه که زموږ نه لري که نږدې که ګاونډي هغه زموږ دښمن نو په دې باندې یوې خوا نه د پاکستان د آی اس آی او د پاکستان کفر پټول غواړي د دغه جهاد په یادولو باندې چې د هغې کفر پټ کړي او د بلې خوا نه خلک دغه غلامۍ ته جوړي چې د پاکستان د ایسای سره او د پاکستان غلامۍ ته د خلک آماده شي او هغه سره تعلق ته جوړ شي شیخ صاحب دا بحث ډېر په زړه پورې دی او دا موضوعات د سپي وړ بحث کې نه را مختصر کیږي په دې هله چې ولسونه په دې باندې پوه شوي چې د امارت واکمني دلته د شریعت د انفاذ لپاره نه ده او موجوده دا کومې کړنې چې چې تاسو یې ګورئ د مدارسو بندول او د په مساجدو کې د خلق د لمانځنه بندول او د جمع بندول او د قرآن او تفسیر او ترجمې د دورو بندول او په کوکنارو کې وشر اخیستل او په بمو کې اخیستل او قاچاق کول او اختطافونه کول بې ګناه وژنې کول او همداراز دغه اخلاقي مفاسد چې تېره ورځ په وزیرو کې یو غټ دلګی مشر په په لوا تدګیر شو همدارس په بډی کوټ کې یو دلګی مشر په لوا تدګیر شو ټول ولس ته دا خبر روښانه ده د دغه شان خلکو په د دغه شان سفهاو او لوتیانو ځانیانو په شتون کې د اسلامي د اسلامي شریعت راتګ نو بیخي محال دی نو خبره خلاصه شو او پاتې دا شو چې او د دوی په هغه اساسي قانون کې یا دوی چې کومه دستوره جوړه کړې ده په هغې کې نو دغه شان مادې دي نو ولس ته دا څرګنده شو چې دغه خلک د دوی راتلونکې د امارت په شتون کې د ولس راتلونکې به څه ډول د یو تاغوت نه خلاصېدل او په بل تاغوت اوښتل نو په دغه برخه کې ولس ته په دغه شان حالاتو کې څه پیغام لري د ولس مسولیت څه جوړیږي د ایسایو د سي آی د جغ نه د ازادېدو لپاره او د دغه منفورو ډلو او منفورو شبکو نه د ازادۍ او سرلوړۍ لپاره ولس کومه تګلاره باید خپل کړي نظام صاحب زما د وروستیو معلوماتو د مخې چې دا نوی راپور دی او الحمدلله او دقیق دی چې په پاکستان کې په ابټاباد کې او په ځینې نورو سیمو کې د امارت ځنې خرڅو شو ملایانو ته او د هغې قومندانانو ته یو نوی ټریننګ ورکړی شوی دی چې د هلیکاپټر نه به دا څنګه کوزیږي او څنګه به خیږي او د داعش په مقابل کې دوی اړ دي دې ته چې د دوی په اصطلاح چې دوی هلیکاپټر یې تیراډه کې کې اورای ولې او په دې څوکو کې د زمارو خولې ته واچي نو دا یو وروستنی ټریننګ دی د دې نم ولس خبرو او تاسو تم خبر درکو چې دغه موضوع ماته نه راپور امریکایي ته د پاکستاني او پاکستاني او الته عملا ټریننګ ورکړ شوې ده چې تاسو به څنګه هلیکاپټر ته خېږي څنګه به تکوزيږي او د جنگ په موقع باندې پاکستانو تیارو کې ورته ټریننګ ورکړ شوې ده او څوک چې زما خبري اوري او په دغه پلان کې شریک شي نو هغه دی واوري چې الحمدلله ستاسو د وړو وړو خبرو نه مونږ خبرېږو د پټو پټو نه او لله الحمد ک چیرته د خواته د دې زمرو خلې تر وګرځیدل نو ان شاء الله به په خپل کړو باندې پښیمان استي قومونو ته ولسونو ته مؤمنانو ته او مسلمانانو ته پیغام داده چې د الله په خاطر باندې نور ړانده مه پاتې کیږئ او د ایس آی او د سی آی ای په دغه دروغجنو تبلیغاتو باندې مه غولېږئ او مه دوکه کیږئ ځان سره فکر وکړئ او په خپل ګریوان کې خپل سرونه ښکته کوي او دې ته فکر وکړي چې د ټول نړۍ کفار د اسلامي خلافت په ضد ولې جګړې ته تیار دي او اسلامي خلافت د ټول نړۍ د کفارو په مقابل کې ولې خپل سینه سپر کړې ده ولی د نړۍ په هوادونو کې یو هواد د سنشته دی چې هغه د اسلامی خلافت په ضد په جګړه کې روسته شي او رامخ کې نشي ولی د اسلامی خلافت مجاهدین او پیدایان دا د کفارو په کورونو کې د هغوی په نښه کوي او امریکا برتانیا او فرانسه بلجیکا بلجیم دا د دوی د بریدونو نه محفوظ نشه لله الحمد اسلامي خلافت یو داسې پالیسی لري چې کومه پالیسی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرش معلا نه راوړې ده د اسلامي خلافت پالیسی او دستور او قانون امغه قانون دی چې څوارلس سوه کاله مخکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه الصلاة والسلام د الله رب العالمین د طرف نه راوړی و چې په دېرشو سپارو یو سلو څوارلسو صورتونو کې هغه قانون مشتمل دی او د دنیا او د آخرت ټول دستور او نظام په هغې کې جمع دی نو دغه قرآن او د دغه قرآن په څنګ کې د دې شرح نووي احادیث او سنت دا زمونږ قانون دی او دغه زمونږ نظام دی او د همدغه قانون او د همدغه نظام دپاره د اسلامي خلافت مجاهدین قرباني ورکوي او راځئ د دې کاروان سره یوځای شئ او د همدې کاروان سره په شریکه باندې د دغه نظام د قیام د پاره قرباني وکړي چې ستاسو دنیا او آخرت روښانه شي دغه یو خبره تاکید سره کومه چي والله العظیم منګه تاسو ته دعوت په دی وجه باندې نه درکو چې بار بار مونږ یو چې راځي او خلافت تراشي او خلافت سره یو ځای شي او د خلافت په اړه د تبلیغاتو نه متاثر کیږي چې مونږ کمزوري او زمونږ چاته ضرورت دی والله العظیم چې زمونږ د الله رب العالمین په نصرت او په مدد باندې بروسه ده او ان شاء الله چې موږ سره د الله رب العالمین مدد او کومک نو هیڅ چاته هیڅ شي تم ضرورت نشته دی خو چې څومره مشایخ دي علما دي مدرسین دي ډاکټران دي اهل فن او اهل مسلک خلک دي په دې ټولو باندې د هغوی د ښېګڼې دپاره او د هغوی د خیرخواهۍ دپاره غږ کوو چې راځي اسلامي خلافت ته راشئ نور مه غولېږئ مه تېروځئ او عوامو ته مې دغه پیغام دی چې تاسې د اسلامي خلافت درتلو ته سترګې په لار شئ او د ایسای او د سیایه په دروغجنو تبلیغاتو باندې مه غولېږئ ډېره زیاته مننه شیخ صاحب خوشحاله اوسئ په دې هیله چې اوریدونکو کې اوریدونکو خو ان شاء الله مؤمنو مسلمانانو خو هر څه درکړي ټول موضوعات درک کړي دي او هغه څه چې د دوی د معلوماتو نه علاوه واغې په اړه معلومات ترلاسه کړي وي تر بیا چې په شننه خبرونه کې دغه راز یو موضوع د شننې او تحلیل لپاره ستاسو درنه خدمت ته راځو د هغې مبرب العالمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د اسلامي خلافت اتلو زمرو د پچیر له سیمې د آی اس آی د ملیشو د قاچاقبرو پاڅون کوونکو او د افغانستان د مرتد رژیم د ځواکونو شریک ټغر ورټول کړ نن سهار پنځه بجې د اسلامي خلافت اتلانو د پاس پچیر په سیمه کې د الله جل جلاله د دین د دښمنانو د ایران روس او پاکستان شریکو مزدور امارتي جنګیالیو د سیمې قاچاقبرو پاڅون کوونکو او د افغانستان د مرتد نظام اربکیانو په شریک خط اتلوال بریدونه وکړل چې لله الحمد الله په نصرت د نن غرمې تر دولس بجو یې د پاس پچیر سیمه د مرتدینو مشرکینو له ګډ ائتلاف څخه تصفیه کړه او د اسلامي خلافت اتلان د لاندې پچیر په طرف خپل فاتحانه ګامونه پورته کړل د نن غرمې پورې چې جګړې کوم تازه جزئیات راځي په پچیر کې د مولوي صاحب خادم څخه واورو جنګ خو نن سهار الحمدلله پنځه بجې د الله په مدد سره پیل شوی دی او بس تر اوسه پورې دوام لري او پاس کچیر مکمل الحمدلله تصفیه شوی دی د مشرکینو او مرتدینو نه او مجاهدین د خلافت پکې ګرځي را ګرځېږي او مرتدین بې شماره ژوندي هم نیول شوي دي لله الحمد د الله په فضل و مدد سره او د مجاهدینو د قوي نتیجه کې الله سبحانه وتعالی دغه فتحه مجاهدینو ته ورکړه د اسلامي خلافت مجاهدینو ته او دا مرتدین او مشرکان سم الله سبحانه وتعالی ذلیله کړه چې په دې نتیجه کې جیش محمد یو کس پنجابی دی او هغه سره موږ خپله خبرې هم وکړې انشاءالله بیا به خبرې تاسو ته هم واورو هغه هم نیول شوی دی او دوه کسه د ښځو په جامو کې تښتېدل هغه هم نیول شوي او دوه کسه یو ځای کې مردار پراته دي درې بل ځای کې او د دوی نه غنیمتونه هم نیول شوي دي او د امارتیانو چې بېګا په کوم ځای کې فساد حل کړی و هغه پنځه دانې موجود دي چې ځکه مونږ یې ګورو او د خلافت خو دا منهج دی چې لله الحمد اضافه خبره نه کوو پنځه دانې مونږ ګورو دا الحمدلله ښه مجاهدین ښه با حوصله او ښه با همته دي د الله فضل و کرم غنیمتونه خو فی الحال دپاره مونږ سره یو څلور کلاشینکوبې دي یو پیکا ده او دوه راکټې دي د الله په مدد سره که نه او دا د مدد غواړو الله سبحانه وتعالی ته مونږ عاجزي او زاري کوو الله مونږ سره مدد کړي دا مشرکان به انشاءالله خامخا الله ماتوي خو دوی به صرف جهنم ته ځان جوړ کړي نور زمونږ هېڅ نه شي کولی د الله په مدد سره د اسلامي خلافت مجاهدین دا ځل په خورا قوي مورال او د الله رب العزت په نصرت سرشاره مخ پر وړاندې روان دي او د ایران روس پاکستان شریکو هغه امارتي جنګیالیو ته غاښماتوونکي ګزارونه ورکوي چې د نشه یي توکو په قاچاق په اخلاقي مفاسدو د ولسونو په ځورونه او د کفري ملکونو د ګټو او خپل جیب ډکولو لپاره په ناروا جګړو بوخت دي تاسو د مولوي صاحب خادم په خبرو کې واورېدل چې دلته په پچیر کې د امارت په نامه د ایران، پاکستان او روس ملیشې چې کله د فشار لاندې راشي نو بیا د حکومت پوستو ته پناه وړي خو دا ځل د اسلامي خلافت اتلانو د حکومت پاڅون کوونکو قاچاقبرو او د کفري هیوادونو د استخباراتو شریکو امارتي ملیشو په وړاندې اتلوال بریدونه پیل کړي چې له غرمې وړاندې معلومات تاسو واورېدل او انشاءالله سبا ماښام به د روان جنګ بشپړ جزیات تاسو سره شریک کړو. د اسلامي خلافت مجاهدین په بې طرف عوامو غږ کوي چې د امارت په نامه په قاچاقبرو اخلاقي او فاسدو ککړو د ایران پاکستان او روس شریکو ملیشو له څنګونو لرې اوسئ او د دوی په درواغجنو تبلیغاتو او پروپاګنډو هیڅ باور ونه کړئ لله الحمد اسلامي خلافت مجاهدینو په ټوله نړۍ کې د اسلامي شریعت د تطبیق هڅه پیل کړې او هغه سیمې چې د اسلامي خلافت تر واک لاندې دي نو په مکمل ډول پکې د الله جل جلاله نظام حاکم دی او هغه ساحې هم تاسو ګورئ چې دا چرسیان بنګیان او په اخلاقي مفاسدو ککړ امارتي جنګیالي پرې واک لري تاسو هلته د کوم شرعي حکم تطبیق کتلی او د دوی کومې کړنې د شریعت موافق دي؟ نو ښه به دا وي چې د دوی د دې چرسي لنډغرو له خوا لرې اوسئ، څو د اسلامي خلافت اتلان د خراسان له پاکې خاورې دا د آی اس آی، ایران او روس مزدوران نیست او نابود کړي ان شاء الله. لن نسکت ابدا یا یهود وقررنا ان یعیدو طرح القضیه ولكن بلون جدید انه لون الدم تاسو به د آی اس آی پټه او ښکاره څېره کله پېژنئ؟ تاسو پوهېږئ چې آی اس آی کوم اهداف لري او د اسلام او اسلامي نړۍ سره یې کوم جنایت او خیانت وکړ؟ هو! هو! دا هغه عیسای ده چې تل یې په اسلامي شعایرو او انساني ارزښتونو لوبې کړي، دا هغه عیسای ده چې د جهاد او مجاهد نوم یې بدنام کړ، دا هغه عیسای ده چې تل یې د شرق او غرب سره د مسلمانانو په مال، حال او ناموس سوداګري کړې ده، دا هغه عیسای ده چې د قبایلو مؤمنې باعفته مېرمنې یې بېعفته کړې او اوس هم ورسره په زرګونو مسلمانې پېغلې په زندانونو کې پرتې دي او مسلمانو شازلمیو ته د معتصما نارې وهي، دا هغه عیسی چې د لال مسجد او حفصه مدرسې په زرګونو پېغلې مسلمانې انجونې په امریکایي دارمارو وپلورلې دا هغه عیسی دی چې د جهاد او مقاومت د سپېڅلي کاروان مخلص مجاهد عرب او عجم مشران یې بربند په امریکایانو خرڅ کړل دا هغه عیسی دی چې په نیپال او فارسوس بمونه یې د مؤمنو قبایلو خټینې کلاګانې لوټې لوټې کړې دا هغه عیسی دی چې په زرګونو بېګناه ماشومان ښځې او سپینګیري په بېرحمۍ ووژل دا هغه عیسی دی چې په درسته نړۍ کې د ظلم، وحشت او بربریت ساری نه موندل کېږي. دا هغه عیسی دی چې د اسلامي امت په بدن یې د ناسور حیثیت غوره کړی دی. دا هغه عیسی دی چې خپل بادار امریکا ته یې په افغانستان د هوایي بریدونو لپاره هډې ورکړي. دا هغه عیسی دی چې په منځنۍ اسیا کې مېشتو امریکایي یرغلګرو ته تجهیزات او امکانات برابر کړل. دا هغه عیسی دی چې د امریکا د جنګ ماشین یې لا تر اوسه چالان ساتلی دی. دا هغه عیسوي دی چې په پاکستان کې د عیسویت دعوت ته جواز ورکړی او د هیرامنډۍ په شمول یې په سلګونو رنډي خانې د دوی په جواز او خوښه فعالیتونه کوي دا هغه عیسوي دی چې د پیسو او واک لاسته راوړو په هدف په خپله نامستلرنه هم صرفه نه کوي دا هغه عیسوي دی چې د امارت او لشکري خبیثه په نامه د څڼورو او ګیرورو کافرو مزدورانو په مټې د اسلامي مقدساتو جنازې وویستې اسلامي شاعر یې تر پښو لاندې کړل او په مستقیم او غیر مستقیم شکل اوس هم د سی آی ای اهداف پالي دا هغه عیسی و چې د امارت په نامه لنډغرو مزدورانو یې د ولس مال، حال او ناموس لوټ کړ. دا هغه عیسی و چې مزدوران یې د فلمي بدماشانو په څېر په ولس کې ګرځي، په پټه او ښکاره مخ لارې شوکوي او بې ګناه مسلمانان وژني. دا هغه عیسی و چې شپنو منونکو یې دلته د درنو شتمنو کورنیو عزتونه لوټ او کورونه ورچور کړل. دا هغه عیسی و چې بې عزته جنګیالیو یې د عزت خلک بې عزته کړل او د یو څو روپو لپاره اختطاف او سړي تښتونه کاروبار ګرځېدلی دی. دا هغه عیسی دی چې درباري ملایانو د شریعت په نامه شرعي احکام تر خپو لاندې کړل دا هغه عیسی دی چې د امارت په نامه د سفراو مشرانو ته یې په خپل هېواد کې بنګلې دفترونه او موټرې ورکړي دا هغه عیسی دی چې واک ته رسېدو خپلو ګټو د پاللو په هدف یې د امارتي مزدورو مشرانو په لارښوونه سلګونه ځوانان بې هدفه قرباني کړل دا هغه عیسی دی چې د اسلامي خلافت د نبوي منهج د مخنیوي او خپل ځان ساتلو په نیت خپلو امارتي جنګیالیو ته وسلې مهمات او تجهیزات ورکوي دا هغه عیسوي چې د خلافت په مقابل کې خپل زخمي امارتي جنګیالي په خپلو روغتونونو کې تاداوي کوي. هو، اوس هم تاسې د همدې رزیلې استخباراتي شبکې د ظلمونو، جنایتونو، وحشتونو قربانیان او شاهدان یاست. نو ای زما بې وسه او بې کسه ولسه! منم چې د امارت په نامه د آیسای مزدور لنډغر مو په خپلو کورونو کې وژني منم چې د امارت په نامه د آیسای ملیشو په لارو کوڅو کې وشوکولی او په پټه او ښکاره مخ مو لوټي منم چې د امارت په نامه د آیسای تالیڅټې څڼول او ګیرول کافر در څخه په زور ډوډۍ خوري خبر یم چې د دې چرسي لادین او په اخلاقي مفاسدو اختلو فرانو څخه تر پوزې راغلي یاستئ نو ای زما محکوم او مظلوم ولسه له ټولې نړۍ او په ځانګړي ډول د خراسان څخه د آی اس آی او سي آی اې د حکمونو، ظلمونو، وحشتونو او تورتمونو تور ټغر ټوټ او په ځای الهي نظام حاکم کړئ. راځئ چې په شریکه دا مظلوم او محکوم اسلامي امت نور د آی اس آی او سي آی اې له خونړي ګردابه د اسلامي خلافت د نجات ساحل ته راپورې باسو. په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام په هیله. خلافت غږ په لوړ مورال قوي عزم او پیاوړي حوصله یو ځل بیا په نوي څپه خپل نشرات پیل کړل الحمدلله د الله په فضل او کرم د خلافت غږ راډیو د نشراتو نوی پیل د نویو پرمختګونو او فتوحاتو زیری لري چې دا ځلې رڼا او غښتلې څپه د خراسان ولایت په لرې پرتو سیمو خوره شوه تاسو هم دا شیبه د خلافت غږ راډیو ازمایښتي نشرات اورئ انشاءالله ډېر ژر به زموږ د ګټورو هر اړخیزو خپرونو له اورېدو مستفید شئ راځئ د خلافت غږ راډیو سره له پیله پل په پل د سپېڅلي هدف په لور ګړندي ګامونه واخلئ خلافت غږ نوي اف ام الله رب العالمین دې ټولو سرحدونو کې د اسلام چې کوم سرحدونه دي که خراسان کې دي او که په نوره دنیا کې دي د شریعت دپاره چې څوک په سرحدونو کې پراته دي الله دې ول خپې مضبوطې کړي الله دې زمونږ د شهداو دا وینه قبوله کړي الله دې زمونږ د مجاهدینو په دې کوششونو باندې د الله شریعت او د الله دین په دې ځمکه نافذ کړي الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو د معمولی اعمال په خپل دربار کې قبول کړي الله دې زمونږ او تاسو د عمره حفاظت وکړي الله رب العالمین دا دعا کو الله رب العالمین زمونږ په صف کې چې څوک رانه نه وتلی او ستا خوښ نه دا صف خرابې یا شریعت په مخې ته رکاوټ جوړیږي الله رب العالمین دې ذلیل زمونږ د صف نه وباسه الله رب العالمین زمونږ د صفونو تصفیه وکړه الله زمونږ صفونه پاک کړه الله مونږ ته ډیر خلک نه وي پکار موږ ته لږ پکار دي خو لیکن پاک موږ ته پکار دي موږ ته هغه خلک پکار دي چې هغه صرف او صرف رب پیژني او د الله دین او قران او سنت پیژني دا خپل وینا د الله رب العالمین په دین باندې قرباني موږ ته داسې خلک پکار دي 314 کسان دي موږ سره پاتې شي خو لیکن چې دا د الله والا خلک مونږ په دې باندې خفه نه مونږ کثرت ته نه خوشاليږو مونږ ډیرو پیسو ته نه پتما مونږ ډیر اصلي ته نه خوشاليږو